په بل لیک د قندهار ولایت د سید یعقوب آغا د کلي څخه قاري محمد شفیع نعمت الله پاچا اختر محمد او فیض الله رالیږلی د سلامونو څخه وروسته دوی پوښتنه کوي چې په اوس وخت کې په څومره افغانیو کې زکات واجبېږي حضراتو ستاسې وسلام ته وعلیکم السلام وایم تاسې دا پوښتنه کوئ چې دا څو اوغانې کې دغه زکات یا سرسایه واجبېږي حضراتو اصلا هغه دوه سوه دراهم دي شرعي درهم په شکل کې د اټانۍ یا هغه پخوانۍ لسیکزې چې وې په دغه اندازه دی دغه درهم اما د سپینو زرو دغه دوه سوه دراهم دغه شرعي دا چې یو څوک ولري او نصاب هم دغه ته وایي فاضل تر حاجت وي او د پوره دا سړی خلاص وي نفقه او جامه د تیر شي نو په دغه مال کې زکات هم کېږي سرسایه هم کېږي بیا اضحیه هم واجبېږي اما که څه شوای چې دراهم نه پېژنم درهم چې کتاب راوړي خو دا دوه سوه دراهم یې نصاب دی هر درهم په خپل ځان کې او یا وربشي دی او یا وربشي په یوه طرف کې د ترازو واچوي او یا وربشي او دا سپین زر په بل طرف کې واچوي هغه مقدار زر چې د اویا اوربشو سره برابر وخېږي دغه زر یو درهم دی نو دوه سوه دراهم دا په حقیقت کې څوارلس زره اوربشي کېږي څوارلس زره اوربشي دا تاسې د ترازو په یوه طرف کې واچوئ او دغه زر په بل طرف کې واچوئ دغه مقدار زر هم سپین زر دا چې برابر شي د دغه څوارلس زره اوربشو سره دا هغه دوه سوه دراهم دي او هغه چې سپین سره زر دي په هغو کې بیا شل مسقال دي مسقال او دینار دا هیڅ فرق نه لري دا مسقالونه بیا یو اندازه غټ دي یعنې تر دراهمو حتی چې اوه مسقاله د سرو زرو یعنې دا اوه اټانۍ د سرو زرو د هغه لسو دراهمو سره په ترازو کې برابر راځي چې اووه مسقال سره زر او دغه لس درهمه د سپینو زرو دا په ترازو کې په ترافو کې واچوئ یو د بل به سره برابرېږي او هر مسقال د سرو زرو دا سل وربشي کېږي سل نو نصاب د سرو زرو شل مسقاله یا شل دیناره مسقال او دینار یو شي مجموعه نصاب هغه دغه دوه زره یعنې اوربشي کېږي چې هغه مقدار سره زر چې دغه دوه زره اوربشي تاسې واخی ترازو کې واچوي هغه ورسره برابر شي نو دلته دغه نصاب پوره کېږي خو پر هر فقیر حضراتو ما چې حساب ورته کړی دی دا دوه سوه دراهم چې ما یې په خپل معلومات کړي دي په دا اوس حالت کې چې دا کوچنی اختر تېر سوی او لوی اختر را روان او د حمل د میاشتې تقریبا شپږمه ورځ ده یو زر و درې سوه شپږ او یا کال دی په دغه اوس تاریخ کې چې ما معلومات کړي دي حضراتو څلور زره دوه سوه کالداري کېږي یعنې دوه سوه دراهم یعنې په اسانه ژبه به درته وایم هغه نصاب د زکات هغه مقدار مال چې یو سړی ولري او په هغه دی غني کېږي او بیا پر ده باندې زکات فرضېږي هغه څلور زره دوه سوه کالدارې دي نو څلور زره دوه سوه کالدارې بیا د اوټه والا څه په دا بازار کې په دا چارسو کې تاسې پوښتنه وکړي چې څو اوغاني کېږي هغه اوغاني مقدار د زکات نصاب دی والسلام ډېر ښه